د سیرت سلسله شروع وا مدنی دور کې د غزواتو بیانو جهادونه پای کې تیر ظلمون غزوه د بنو مستلق یا غزوه د مریسیه داغي بیان او بیا چې کم اهم دو درې واقعات پای کې شیو داغي تفصیل شیو د دغه غزوه نه بعد بیا بل یو غټه غزوه شوه ده چایتا غزوه خندق یا جنگ احزاب یا محاصره د مدینه ویل کی د درو وانو نمونه باندې د غزوه مشهوره خندق غزوه او تزکوي چې په دې غزوه کې خندق کنول شو احزاب او تپدی وای چې د عربو تقریبا قبایل ټول په یو ایړه په مدینه باندې حمله ورشي او د مدینه محاصرم وتوي ځکه چې دغه قبایلو د عربو مدینه محاصره کړې دا مشهوره او غټه غزوه ده او د مسلمانانو خلاف د مدینه خلاف دا اخیری طوفانو چې او درول شي او د مسلمانانو خلاف الله مسلمانانو سره امدادو کو او دغه احزاب ناکام نامراد واپس دا پینزم هجر هجره واقعا دا پینزم هجری یعنی د نبی علیہ السلام دا هجرت پینزم کالو او دا واقعا ذلقیده کې شوی دا ذلقیده مطلب دا شو چې د 15مې هجره هجره اخیری میاشتي بس ځکه ذلقیده ور پسې ذلحجه بس بیا کال ختم شي محرم نه نوې کال شروع کی نو دا ذوالقعده کې شي دا واقعیا د دې غزوه سبب اصل يهود جوړ شوی يهود یو مکار چالاک قوم او د اسلام غټ دشمنان قران کې اوسم شته ده چې يهود مبارکي ویلي چې دا د مسلمانانو سره د ټولو نه زیات عداوت او دشمنی کوونکې قوم دی اشد الناس عداوت للذین آمنوا اليهود یهود مسلمانانو سره شدید ترین او بدترین دشمنان دا غي سبب داو چې مدینه کې د يهودو درې غټي قبيله آباد وي بنو قریظه بنو قینقا او بنو نذیر دا دوا قبیله بنو قینقا او بنو نذیر چې دا غي واقعات مخکې تیر شو دوی د مدینه نه جلاوطن کړي شو د دې د کرکوتونو د وجې نه او د معاهده د مخالفت د وجې ځکه دا د یهودو دا ټول قبیله دا د میثاق مدینه دا معاهده ما تحت ټولو دغه معاهده تابعداري به پکاروا يهود دي وعده خلاف خلق نو د دغه معاهده خلاف ورزي شوی وو نبی علیہ السلام جلا وطن دوی لاړل خیبر کې آباد او خیبر د نبی علیہ السلام شړل زیلت کله چې دی خیبر ته لاړل یو قبیله یو شړلا ورپسې دویمه لاړه د دی خو زړه کې د انتقام جذبه وه نو هلته ورځ تر ورځ د یهودو جنګي قوتونه ورځ تر ورځه زیاتېدل او د انتقام هغه جذبه ورځ تر ورځه زیاتېده چې وګوره کلي وطن نه وشړلو او د مکې نه بعد غټ د سازش ځای د مسلمانانو خلاف غټ مرکز خیبر جوړ شو څنګه چې مکه وانو د غرنګ خیبر مو او د مسلمانانو خلاف یو غټ محاذ او د مسلمانانو خلاف ډیر غټ اماجګاه وا برحال دی پراپیګاندا شروع کړه د مسلمانانو خلاف د خپل انتقام بدلی غستو د پاره او پراپیګاندا دونه کامیاب شوا چې عرب قبایل د مسلمانانو خلاف بیا جنگ کولو تراب او پارول مکی والا خوشا قبایل او پدې کې د ټولو نه غټ کردار د دغه يهودو چې جلاوطن کړي شو بنو قینوقه او بنو نذیر دای سرداران د يهودو یو پکې سلام بن ابي حقيقو دویم سردار حوی ابن اختبو دا دا صفیه رضی الله تعالی عنہ ولوین پلار دی دارنګ کنانه ابن ربیو دوی دا کارو سردارانو بس وګرځیدل مکی والا لاړل نور قبایل لاړل چې وردا مسلمانان ستاسو مخالف دي زمونږ مخالف دي رست رز ترقی کوي مونږه مشړلو دا سه پټولو نمبر را روان دی راځي چې یوځې شوت او په یوځې په عملو کو عمله سره بس دا مسلمانان ختم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاسوسی نظام ډیر مضبوط نظام موږ د مدینه د ریاست نظامونو کې داغي د جاسوسی نظام متعلق هم خبره کړې و چې د نبی علیہ السلام د دفاع نظام څنګه او جاسوسی نظام څنګه ځکه د یو ملک لپاره دا یو بنیادی ضروری شی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر منظم جاسوسي نظام د انټيليجنس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی په ذریعہ د دشمن سازشونه منسوبه خودل کېده چې دا کوي دا کوي اطلاع براله او بل د نبی علیہ السلام خپل نظام هم ډیر مضبوط د اطلاعات بهرحال نبی علیہ السلام ته اطلاع را رسیدا چې يهود عربو سره په دې منسوبه باندې اخته دي او ټول یو کیږي او په مدینه باندې حمله کوي بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا او قتل چې دا خو تمام عرب قبایل مکی والا یهود د خیبر هم سره یو ځای کیږي نو د دې مقابله مونږ بیا ګرانه ده ځکه دا د دوی خلاف یو متحد محاذ جوړ شو سبای کنه متحد محاذ لکه نن چې د مسلمانانو خلاف نیټو نیټو دا کنه و افغانستان باندې رااله په بل زیداسي باندې ګوري او بس ورسی پی دغه رنگ دا پوره دا نیټو وا متحده محاذ نبی علیہ السلام چې وکتل چې په ځان لا د مدینه خلک مسلمانان ځکه پنځم کال د هجرت دی کنه نو ډېر ابتدایي وخت دی او مدینه یو نوخیز ورکوټي ریاست ته نو د داسې لوی قبایلو مقابله چې په ایړه د متحد د محاذ ور باندې عملو کی چې قران وته احزاب وای احزاب ډلې ټول ډلې راځي دار طرف نه نو نبی علیہ السلام منصوبه بندي وکړه او مشوره وکړه خو هغه منصوبه بندي دونه خفیه شروع کړه چې د مدینه منافقان خبر نشي که منافقان خبر شي نو ارسه اطلاع باغویلا یوسی نو ډیر خفیه طریقې سره او سیرت نگار په دې متفق دي چې دا د مدینه خلاف د مسلمانانو خلاف په 15مه هجره کې داغه په آخر آخر کې دا د ټولو نه لوی او خيري طوفان او حمله وا نه نه بس بیا ای وسنه دی لارلې بس زه خيري گزارو الله خيري گزار ناکام او يهودم په دې فارموله عمل وکړو چې وی د دشمن دشمن هم دوستی کنه په دې چراشه مکی والا سر خود يهودم دشمنی او پخوا خو شو قتل چې دا مسلمان زمونږم دشمنان دی او د مسلمانانو دشمن مکی والا دین راشه د دشمن ځان سره نو مکی والے ځان سره کړل او دا متحد دا محاذ او لخر تیار د مدینه محاصره وکړه محاصره زکه و دی خو خیال لاو چې یو حمله سره مسلمانان ختم خو نبی علی السلام خو تم مخکې منسوبندی کړي او خندق کې کنولیو نو صرف محاصره وکړي شو دن نرانلو بهرحال ما مخکې مو وی چې د دې وجنه دیتا غزوه خندق وی چې خندق کنل شوی او غزوه احزاب وی چې تمام قبایل حمله آور دي او محاصره د مدینه وته وی ځکه چې کلا ویرال نو صرف محاصره وکړې شو نور سه ونه کړې شو بهرحال اخر دا چې دا قریش د مکی خوشا قبایل او دارنګ يهود یوځای شو مخکې به مکی والا کوشش کاو چې د مسلمانانو خلاف په جنگونو کې يهود ځان سره مرګري کی دای تایید حاصل کی دا ځل عجیب کاروش يهودو مکی والا ځان سره یوځای کړ یعنی اصل د دې حمله بنیاد يهود شو مکه والا ته دعوت ورکو راځي چې ورزو په بهرحال اخر دا چې د دې خدا نیت را دا و چې مسلمانان به صفه هسته نه میټو يهود او مکه والا خپل منځ کې معاهده وکړه او بیا مکه والا ته وي استاد سو تکړه شه خوشا چې ستاسو سونه حلیف دی او خوشا قبایل دی ام تاسو په دې اماده کې دغه تیاران شروع وي قریش او يهود دواړو سفارتی محاذ باندې کوشش شروع یو قبیله سره ملاقات بل سره د مکی خوشا د عربو غټ غټ قبایل بنو غطفان بنو اسد بنو سعد دا غټي قبيله د ځان سره مرګره او بیا مدینه باندې حمله ور شو نو د مشرق د طرف نه بنو غطفان او هغوی سره چې څونه زیلی قبایلو هغوی حمله ورش مدینه باندې مشرق طرف جنوب د طرف نه قریش مکی والا او دغی اتحادیان شمال د طرف نه هغه د خیبر بنو قری بنو نذیر او بنو قینقا چې جلاوطن شیو دا طرف نه یې حمله ورش د دریو طرفونه په مدینه باندې حمله شروع شو پیش قدمی قران سورته احزاب کې مداغه تذکرہ کوي لسم آیات کې از جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم بر ولاندې نه باندې همراور دریو طرفونه پراله مشرق طرفنا جنوب طرفنا شمال طرفنا پیش قدمی شروع او دغه لخر د دې دشمن د دې اتحادیانو 10 نه 12 هزار پورې کسان په مدینه باندې او د دې ټولو لخر او احزابو کمان چې کو سپه سالار چې او اغا د قریش او عقاب ابو سفیانو ته به د قریش عقاب ویل کېد یا ورسو مسلمان شو ابو سفیان رضی الله تعالی خدغه وخت نه دی مسلمان دشمن دی سردار دی د مکه کمانډ دکاو د دې تمام احزاب او محاز دا متحده محاز چې کوم احزاب چیو د دون فخر او تکبر سره د دې خیال لاو چې بس زمون ورتللو مدینه او د مدینی ریاست او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان به ختم نو د دې ډیر تکبر او په خپل طاقت افرادی طاقت باندې دون غاورو چې د غټي منسوبه بندې په ځای باندې داسې مختصر منسوبه بندي وکړ بس ورزو عمله بکو جارحانه جنگ به او خبر به ختم شي خو لیکن بل طرف ته طویل المیاد منصوبه بنده باندې نظر نو نه دا خیال او ګمان کیو چې دا خو با خندق کنه لیکيږي او دا زمونږه محاصره با وګدیږي ایت اړو پام او خیالم نشي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلتا ورلا طویل المیاد منصوب بندیو ځکه چې کله دشمن زیاتی نو هغه بیا ډیر وخت اشاره چې ډیر وخت ایثار کی نو بس بیا ناکامی د طریقې کار نو نبی علیہ السلام طویل المیعاد منصوبه جوړ کړه مشوره صحابه سره سبکو په دې مشوره کې مختلف رایګان رااله او نبی علیہ السلام ویلو چې مونږ به دفاعي پوزیشن اختیارو ځکه اقدامی نشو کولی مونږ لګیو ای ډیر دی نو دفاعي پوزیشن به او هغه دفاعي پوزیشن به داسې مضبوط جوړو چې یو طول واخلي او دویم بچ شو مدینه بچ کو سلمان فارسی رضی الله عنه صحابي دی د فارس د ایران نه راغلو ډیر وګد عمر والامو او يهودیت کې عیسایت کې پاتشه او ورو بیا اسلام تراغلو د حق طلبګارو ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مشوره ورک وته یا رسول الله مونږ با ایران او فارس کې دا کول چې کله به دشمن ډیر زیاتو د دشمن مقابله نه با مونږ عاجزو نو مونږ به د دفاع د پاره خندق کنو نو دا سبو کو چې جنگ چون کې دفاعي دی نو کوم اطرافونه چې په مدینه باندې د حمله خطر ده بس خندق بو کوم خندق کنول بالکل د عربو د بار نوې تجربه وا عرب دا شې نه پیژن نیم بس میدانی جنگونو جارحانه جنگونو نوې تجربه وا عرب د دینه بالکل بے خبرو خو نبی علیہ السلام چونکه نیت دا دفاعي جنگو نو نبی علیہ السلام بالکل دا خبره مې خوښش نبی علیہ الصلات والسلام دا مشوره خوخه کړو صحابه کرامو ته وی خندق کنل شروع کی او زیو خو دې دې زینو کې بخندکی خندق شروع شو داغه د پاره نبی علیہ السلام داسی اصول برابر کړ یو منظم طریقې سره چې د لسو لسو کسانو ګروپ یې جوړ لس لس صحابه کرام او هر لس کسانو ګروپ ته لس غزا زې ورک دا لس غزا به تاسو لس کسان دغه لس غزا به دا ځکه روزي لګي دي التنه دشمن را رسی نو چې را رسی چې زمون خندق شي او خندقم بیا داسې انداز کې خندق پکار دی چې چوړی دومره چې انسان او اس ته ټوپم نشيواله دومره پلنی او ګهرام دومره چې لاندې سړی ور ټوب کی چې بیا تر خته نشي نغل لاندې ګهرای ولا تقریبا 15 فوټ کړه 15 فوټ دا مطلب چې زمونږ دا چتونه 11 فوټی کنه 11 12 نه دې نه زیات نه چې دې نه زیات چې سړی راټوب کې په دیوال ټوب څنګه والی شي سړی نو دومره جوور او پلن خندق د لس لس غزا ایریا لس لس صحابه تا اوس پارل بهرحال کار شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکه خپلم شریکو خندق کې په دې غزوه کې چې سو واقعات شوي دي بازه دغه تفصیل به بل درس کې وایو او صرف دا مسلسل واقع بیانو بهرحال دغه دوران کې یو ځای کې یو لوی غټ چې د غرونو خلق ورته پرخه وي غټه پرخه رااله انا ماته دا صحابه نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رنگ غټ راغله دی وو نه ماتيږي نبی علیہ السلام عزت درلو خپل ځای پرې خدا غزا لراغه کودال راواغستا او گزار ورک الله رب العزت داوی معجزه و د نبی علی السلام چې په خپل د یو فر په گزار باندې غټه پرخه زره زرش په دغه وخت کې سنور معجزه نبی علی السلام ته الله پاک سخولی مو د روم فارس باره کې وی چې هغه محلات میولي د لغوه به ان شاء الله بل ځل تفصیلی وایو په دې موقع سنورم ډیر معجزات د نبی علی السلام د خوراک سکاک متعلق هم ظاهر شوي چې الله لک خوراک داغه خندق کې شریک مجاهدینو فوجیانو صحابه د پاره الله پکې خیر برکت چولیو خدا خندق د مدینه غیر چاپیرانو ځکه غیر چاپیر ضرورت نو صرف دا شمالی طرف ته شمال شمال مغرب مغربي شمال چې ورته وای کنه شمال مغربي طرف او جداوا خطر دغه دغه طرف نه وا ځکه چې جنوب طرف ته دونه غنې ونه وي او دونو جون چې ورته اردو کې وای پښتو کې وته سوي ها بند بندو دونو دون غټ بندو چې هغه فوج په دې کې نه شورات لې ځکه لار وته کولونه وا نو جنوب طرف نه دغه خطر نشته د حمله دارنګ مشرق طرف ته لاوا وا مدینه کې مخکې مونږ ویلو ریاست مدینه کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام راتلو نه مخکې ډیره خطرناکه زلزلہ مدینه کې راغله وو لاور اوته ودا سمکینه نو دیو جن د مدینه ته چې سړی زی لا داخل شوی نه نو هم اوس هم چې په سړک سړی زی دواړو طرفو ته تورې تورې ګټې پرتی دي دا غلاوه تورا او هغه طرف ته چې د وحود و غیره نه سي باروزی کنه هغه طرف ته هم تکي تورې غټې پرتی دا غلاوه ده چې دا غټې استوري کړي سوزولي نو مشرق طرف ته دراصل هغه لاوي والا تور خطرناک غټې پرتی وي پاغي باندې دونه فوج نه شورات سړی ځان رواني نو خو ګټو کې بچ بچاو کې خو چې بو دوله زره فوجي نو په داسې زمکا نشیرات اتبه حرم وي حرم ورته وي ګرم زمکا او دارنګ لاوي والا زمکا هغه طرف ته هم دای راتلل ګران او جنوب مغربي طرف چې نو اغلتا هم ګران زکوه چې دغل ته یو خو غرو چای ته جبل سلع وای او د دې په خوا کې بنو قریظه اوسېدل د يهودو بل ډله واغه موحده کې شامل دي نو دغه طرف نم ابتدا کې څه خطر نه و صرف خطر شمال طرف ته ده شمال مغربي طرف نبی علیہ السلام کر خراخ کوي بس په دې خندق شروع کې خندق وکنه استیش دی اوس دا وهم ګمانم نه لري چې مسلمانانو به دا تنظیم کړي د نبی علی السلام په دې تنظیم او منصوبه بندۍ سره گویا کې مدینه داسې شو چې گویا کې ناقابل تسخير قلوي محفوظ کړه کنه د چیرې ورسېدل مخه ته خندق دی او یا نبی علیہ السلام خندق حفاظت په داسي طریقه کړو چې زه په دې په خندق صحابه مدرولی او مورچه هم چاته د حفاظت جوړی کړي نبی علیہ الصلات والسلام بهرحال د دې دا څه خیالو چې دا به محاصره ای او دا محاصره به وګدیږي او بل دا ده چې عرب د داسې قسم خندق او داسې قسم جنگ نه ناشنامو دا څه نوې فنو چې نبی علی السلام دلته اختیار او بل د یخنه موسم مو نو یقینا چې دلته دون طول راتل دای د پاره ډېر لې مشکلات وو یقینا دای د شکست سبب هم داش بهرحال چې دی رسیدل دی خندق کې د کوزیدو خندق پارکول ډیر ترکیبونه مرکیبونه سوچ کړ خو خوانه ونک سکسان پکې راکوم شو د عربو نامر بهادر یو عمرو ابل نوفل اچې خندق څنګه پارکول سو کوشش کو علی رضی الله تعالی عنہ دواړه مردار کړ یو دو مرګری نورو زرار او جبیر هغه سپ تکلیف ځان خلاص کو تخته ده خودی خو هغه طرف ته ایثار شو مدینه نه نو نور سینه شو کولې دونه وکړه چې مسلسل غشي ورول شروع کړل اتحادیان په مسلمانان خدای خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کړي و چې مورچه مورچه جوړې کړي وي نه خپل مورچو کې محفوظ نو صدا سی غټ نقصان نه رسید خو دومره د چې یو صحابي سعد بن معاذ رضی الله عنه اپ دې مټو لګید او دغه مټ نه وینه داسې جاری و بیا چې دا د د شهادت سبب شو بیا روسو دین وفات شو او بل یو سکس دی وحشی رضی الله عنه چې دا وخت لا مسلمان نه دی او هوت کې حمزه رضی الله عنه هم شهید کړو واقع مخکې شته راشیو ام دې جنگ کې راغله دی ناغه یو صحابي توفیل بن نعمان رضی الله عنه دی د خپل حبشي دی دا وحشی رضی الله عنه نو د سره سره حبشي قسم اسلحه وا پاغه دغه صحابي شهید کړي دا صحابه شهیدان شو برحال خودلته سردار چې ابو سفیان دی او هغه ته په عربو کې د جنگ ماهر ویل کېده هغه په دې جنگي امورو کې ماهر ترين سړی ګڼل کېده هغه حیران دی چل ولنه ورځي ناکام شو ټوله حربه دی خدام وا چې نبی عليه الصلاه والسلام ته دنه اندرونیم خطر وا ځکه چې یو د يهودو قبيله بنو قريزه خدن نه موجوده ده نو دا خطر و چې د شا طرف نه دا خلک عمل را باندې ونکي د نبی عليه السلام په نظر خو چونکه هغه طرف ته دشمن دی نو بس دا سیدای د پاره سه اقدام ونک خو نظر په ساته ابو سفیان هم ماهر دی ټوله زندگی په جنگونو کې تیر کړی دا او بیا دا قریشو سردار دی هغه نظر په بنو قریظه چې لکه کدی طرف نه ونشي نو شا طرف نه ورل سکیل جوړ کو نو ابو سفیان دا سوکړل چې دغه د يهودو هغه سرداران چې دی په سراغلیو هو ابن اخطب هغه ته وی یار یو کار وکړه د بنو قریظه ستاسو ټبر دی يهود دي دی پسې چرته د شپې پټ پټ ورش څه طریقې سره او اوی په دې آماده کا چې نبی علی السلام سره خپل معاهده ماته کی نو کو بنو قریظه معاهده ماته کړ پیغمبر سره نو بنو قریظه له موږ سره طریقې سره اصله و غیره اوس ورسو یا اوی با شا طرف نه عملو کینو مسلمانان به خراب کی بس هو ابن اختب راغه بنو قریظه لره ورسید ایته وی دا سه چل دی محمد نزان خلاصول غواړي صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو یو کار وکړي دا موحده ماته کې وی څنګه ماته تاسو خلاف ورزي وکړه نه غده مدینه نه وشړلې خیبر ته وشړلې زمونږ په پتن لګي صحه شری خو بهر حال بار بار بار غم يهودو اخر دا چې اي دې ته تیار کړ دلته نبی عليه السلام ته پته ولګي چې بنو قریظه خلګیا دي وعده ماتای او داغي په سازش او داغي په منسوبه سره شاتمون باندې عمل کوي نبی علیہ السلام زر تر زر د انصارو یو سو صحابه چې د بنو قریظه سره په خوا د اسلام نمخ کې یو قسم له معاهده وي نورالل ای ورولېګل خو نبی علی السلام ډیر خوفیه ولېګل چې دا خبره بهر ښکار نش ای په سیولېګل ای ډیر پوی را پوی کړ چې وګوره دا خلک وختي راغلي دي دا خلک به ترکمه پورې باري دوی چې واپس راشي مدینه کې به تاسو پاتې کیږئ نو بیا به تاسو مدینه کې پاتې کېدل ګران خو بهر حال ای بس دا خبر او کړی چې زمونږ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کې هیڅ معاهده نه بس معاهده ختم معاهده ختم کړي دا یو یقینا خطرناک خبره وا په دې باندې دومره شوا چې سره د چې نبی علی السلام کوشش کو چې دا خبره خوره نشي خو دا خبره زر تر زر مدینه کې مخاله شو چې بنو قریظه معاهده ماته کړو د شاتنه د عمله خطر ده منافقانو خپل بوزدلی بېمانی مو خودا خو بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د الله امداد مو د نبی علیہ السلام خپل بصیرت او د نبی علیہ السلام یو عظیم جرنیل کې دلم مسلمه خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم چلو قرآن داغه تذکرم کړي د الله احسان وکړو الله زه په زه په مختلفو موقعو امدادو کو د مسلمانانو سوره احزاب کې مرضی ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اجاتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها مؤمنانو الله در باندې رنام کړي دغه کافر خوراغلیو خو الله رب العزت په دی باندې خپل لخرې او خپل هواګانې راوست ابو رستورش نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سې وکړل چې زر تر زرا یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو غطفان ډېر غټه قبیله و چې هغه قریشو سره راغلیو حملاورو احزابو کیو نبی علیہ السلام زره غوی ته اطلاع لېګل ورته وی زمو خلاف جنگ مکوي راځي ز تاسو سره معاهده کوم او د مدینه چې سونه پیداوار ده د دې پیداوار نیم پیداوار به تاسو لدار کوم د سیاسي چالو چلو نبی علی السلام اگر چې بنو غطفان معاهده اونکړه خو نبی علی السلام وسره سیاسي گزار ورکا الته احزاب کې دا خبره خوره شوه بس د نور احزاب او د يهودو په بنو غطفان باندې اعتماد وچت شو چې لکه دوی خو محمد سره صلی الله علیه وسلم معاهده معاهده کوي دا کار یې وسره وکړ دی خو بنو قریظه سره یو کار وکړ چې بنو قریظه چاته نه طرف نه عمله ونکي نو التا یو صحابي نو مسلم نعیم ابن مسعود یا نعیم ابن مسعود رضی الله عنه نوې مسلمان شو چاته پته پورا نه و هغه ته وی ته د اسلام اظهار مکوا خو بنو قریظه لورش بنو قریظه لورغه وته وی چې به وقفتوب مکوي د مدینه کې تاسو پاتې کیږي تاسو ته احزاب قریش وغیرہ وای او يهود چې شاته نه عمله وکړي د دې څه پته لګي عمله به در باندې وکړي په منځ بم بریدي سپیخي کی تاسو سر لاله نوې سوکو وی زم خیر خیم چل لته خیم وی سو وی چې کله ته احزاب وای چې په مسلمانانو عمله وکړي نو سینه دوی د نو نه تختی بیا اسنه تاسو حمله وکړه میدان د پریو تختی بیا بس کوي یوازې و پاتې شه دا شو کې دوی ته وای چې تاسو مولا یو سو غټ سرداران د اعتماد د پار را کوي غو مونږ دلته ځان سره کینو چې تاسو رانو نه تخته او لکه دا خبرم خو ډیره خدا دلته روان شو احزاب ولا ورغه اته وی خبرې بنو قریظه خو واپس معاهده تجدید کوي محمد سره صلی الله علیه وسلم او که یقین امنی نو ما اوریدلی دي او وی بستا سنا د سکسانو د يرغمال کولو مطالبه کوي د غټ دلیل له ویخه دی بنو قریزه ته حمله وکي وی نه پتا سو سه اعتماد میدان کې به مرته پریخي خنو سوکو پلان کې پلان کې سردار به مون سره يرغمالي مون سره بي الا به مونږه عمل کو دخول خبر رسول بس هغه الکه دا خو رښتیا ده سره دا نعیم یا نعیم رضی الله عنه په خبره یقین راغی بس اوینا دا کار نکو کسان د سر يرغمال کونه گیګدونه بس بنو قریظه واپس شو هغه شیم ناکام شو د خو عدالت محل چل مچاو شو بهرحال دغه حالاتو چې اخر دا چې اخیری شپه چې کله دوی محاصره ختموله الله رب العزت انتهایی تیز طوفان او هوا راوست او دا سه لخر لورګه چې تاسو نه لید فرشتي امر علی د امداد د پاره دلته انتهایی تیز هوا او چلی دا دونس خطرناک طوفان یخ هوا او د یخنه موسم چې دا احزاب ته ټینګ نشو بس سه یخنی دا تیز طوفان ده خطر دا دا چې باران هم شي یو بډاګ میدان پراتی دي بل دې هوا داسې وکړل چې کمی چولی مولی او نغری بلکړي وره مړ شو ساروی د ډیر طوفان د وجنه او تختید الموګي وستل کمی خیمه لګولې وي ام ول زول والو زولې ډیر پریشان حالات ډیر ګډ وړو تفصیل به بیا وایو نبی علی السلام ورشه یو صحابي سوق بلاړي حالات راته وای احزاب سیر عادت هغه ورغه ابو سفیان د شپې تیار کې یو ځای کې سرداران راغون کړل وی کینه مشوره کو سکو زکو یې ساریو دا صحابي ورغه خوي چرتا سینا غیر آزار راکینی الکه یو بل معلوم کې کنه خوا کې صحابي وی تیار وا ما زر چالاکی وکړه الکه سو کې پلان کې خخمای قبل سو کې مې چې ډیر رواني مخ کې کیږي چې زمخ کې شم په دې طریقه خبره شروع سوکو اوی راشن ختم خوراک سکاګ مو خو بس حمله دا ورازو خو ډیر طول واغز طوفان راغې ساروی او تختیدل خیمه وغورځې دي باران امکانات تی قوی کو باران راغې خرابېګو سکو اخر دا زې چیزو نبی علیہ السلام له صحابي را ورسې وته یا رسول الله سړی روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سار کړ صحابه کته میدان خالی پروت د شپې شپې وتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته وې چې بس ان شاء الله قریش به آینده په مونږ حمله نه کوي بلکې مونږ مسلمانان به ورزو حمله وکړو قولوا قولي هذا